ستاسو نه و یزرون ازواج او پرېږدي بیبیانې یتوفون منکم توفی ویل کېږي په اصل کې یو شی پوره اخیستل نو څوک چې مړ شي نو هغه خپل عمر پوره کړي او رزق مقدره مقرره هغه هم پوره کړي کم چې رزق ته مقرر کړل شوی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ما ته دا ویلی دی چې ان نفسا لن تموت حتا تستکمل رزقه چې انسان سال رون کې شی تر هغه پورې نمرې چې هغه خپل رزق نه پوره کړي نو الا فتقوا الدنيا فتقوا الله خبردار دا الله تعالی نه ویریږئ نو ولذین توفون منکم هغه کسان چې وفات کړل شي تاسو نه هغه کسان چې خپل عمر پوره کړي او د دنیا نه لاړ شي او هغه کسان چې خپل رزق مقدره مقرره هغه وخوري پوره کړي او بیا لاړ شي د دنیا نه ویزرون ازواج او پریک دی بیانی تربس نبی انفسهن د انتظار دی کوي هغه زنانه په خپلو ځانونو باندې اربعه اشهر و عشره څلور میاشتې او لس ورځې دا د چې د کمی زنانه خاون وفات شي نو لس ورځې او څلور میاشتې به انتظار کوي د انتظار څه معنی ده بل چا سره نکاح نشي کولی او په حدیثو کې د هغې پوره تفصیل بیان شوی دی خو دې ځای کې د ازواج نه مراد کومه ښځې ته مراد دي نو د اکثرو علما کرامو په نیز باندې او د قرآن کریم د نورو نصوصو نه معلومیږي چې د دې نه مراد هغه زنانه ده بالغه ده مستثنا ده ردینه ویندتې مستثنا ده د هغې عدت دوه میاشتې او پنځه ورځې دی او دویم چې حامله نه وي که حمل یې نو کله چې د هغې وضع د حمل وشي نو بل چا سره بیا نکاح کولی شي سبیعه رضی الله تعالی عنها دا یو زنانه وه په حدیث د بخاری او د مسلم کې راغلی دی کله چې خاون وفات شو نو نیمه میاش بعد د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغله بچی پیدا شوی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل ستا عدت ختم شوی دی که تر بل چا سره نکاح کول غواړي نو نکاح کولای شي والذین والذین او آکسان یتوفون منکم چې وفات کړل شي منکم تاسو نه و یزرون ازواج او پریک دی بیبیانی یتربصن بانفسهن انتظار وکي په خپل ځانونو باندې 14 اشهر و 10 څلور میاشتې او لس ورځې او دیتا په احادیثو کې دیتا احداد ملې شوی دا څلور میاشتې او لس ورځې دا به د خپل غم اظهار کوي څلور میاشتې او لس ورځې په دې باندې غمې په دې باندې پریشانی د عام د عام مؤمنانو مسلمانانو لپاره چې د چا پلار وفات شي یا ورور یې وفات شوی دی یا په خپلو خپلوانو کې نور څوک دی د درې ورځو نه زیات غم نشته دی په شریعت کې خو لیکن د ښځې او د خاوند رشته یو بل ته دومره زیات نږدې دي چې کله د خاوند وفات شي نو زنانه به څلور میاشتې او لس ورځې به غم تیروي په حدیث کې راغلی دی زینت ډول او سنگار بنه کوي دغه سي رنگین جامې بنا غوندي او دغه سي ناخون پالش سرخی پودر وغیرہ دا بنه لګي خوشبو به هم نه لګي په خپل کور کې بدنه نه ناستي دا د خاون سره دا ډیر نږدې رشته د وجنه هم دغه سی وي چې کله څلور میاشتې لس ورځې تېرې شولې نو بس د دې غم او خفګان بیا ختم شو یو تربس نه انتظار وکوي بیان پسین نه په خپل ځانونو باندې ارواتا شروع و عشره څلور میاشتې لس ورځې یا لس شپې بنا بر اختلاف اقوال پیدا بلغنا اجلهن نو کله چې ورسیږي نیټې د عیدت خپل ته دې ذکر بلوغ نو مراد انتها ته رسیدلی یعنی څلور میاشتې او لس ورځې پوره شي پلا جناح علیهن پلا جناح علیکم نشره ګنا پتا سبحانه فیما فعلن فی انفسهن په هغه کار کې چې دی وکي د خپل ځانونو په باره کې بل معروف په نیکه طریقه باندې په شرعي طریقه باندې پلا جناح علیکم په دې کې اشاره ده او په دې کې خطاب دی اولیاء او د خدای ته دا سه حاکمانو ته علماو ته په دې کې خطاب دی پیما فعلن فی انفسهن زنانه عدت تیر شو څلور میاشتې او لس ورځې نو بیا چې کوم شرعي طریقه یې هغه یې کوي د خپل ځان په باره کې نو په تاسو باندې ګناه نشته دی په هغې کې د دې نه مراد څه دی پیما فعلن پی انفسهن اوس ځان ښایسته کول دغسې ښایسته جامې اغوستل خوشبو لګول په کور کې دننه دا وله جایز دی او پیما فعلن پی انفسهن بالمعروف د دې نه مراد د کور نه بهر ته وتل دی د پاره د حلال کسب په شرعي طریقه باندې پیما فعلنا فی انفسهن بالمعروف یا مراد درینه شرعي نکاح کول دی یو زنانه کونډه شوله لس ورځې او څلور میاشتې تیرې شولې نو دینه بعد که دار بل چا سره نکاح کوي نو الله تعالی وایي تاسو به منع کوئ نه مخکې هم د هغې حکم بیان شو والله بما تعملون خبیر او الله تعالی په هغه عملونو باندې تاسو کوئ خبردار دی خبیر دا په باطینی امور کې استعمالیږي الله تعالی په باطلو ټولو کارونو باندې پوهه دی نو که د دې زنانو سره هم څه ظلم زیاتی وکړو الله تعالی په هغې باندې پوهېږي الله تعالی به نه د هغې تپوس کوي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا په دې آیت کې الله تعالی د په عدت کې دننه د څلور مسائل الله تعالی بیانوي دوه کارونه په عدت کې دننه کولی شئ او دوه کارونه داسې دي چې په عدت کې دننه نه شي کولی دوه کارونه چې کم جایز دي یو خطبه ده په طریقې د تعریض سره اولنۍ خبره الله تعالی دغه بیانې او دویمه خبره په مده د عدت کې پټه اراده لري د نکاح کولو د زنانه د کونډه زنانه ده او ته په دل کې دا اراده لري چې ردی سره زنیکا کومه په مده د عدت کې نو دا دوه کارونه جایز دي ولا جناح علیکم نشتره گناه به تاسو باندې پیما عرضتم به په هغه الفاظو سره چې تا پیما په هغه څه کې په هغه الفاظو کې عرضتم به چې اشاره کوي تاسو په هغې سره من خطبت النساء د غوښتلو د زنانو نه خطبه د نکاح پیغام او تعریض طریقه علما کرامو دا لیکلې ده یو زنانه د کونډه شوله هغې ته په څه واسطه باندې ته خپلې خبرې داسې ورسې خپل بل زنانه پسې ولېږي یا خپل مور یا خور یا بل څوک پسې ولېږي چې دا پلانې سره داسې وای چې زه یو نیک صالح زنانه سره نکاح کوم او ته هم ډېره زیاته صالحه زنانه یې داسې راته نور څه نه وایي خو غواړو داسې چې ستا په وجه باندې مخکې هم دغسې کورونه آباد شوي دي بیا هم غواړو چې زمونږ کور په تا باندې آباد شي دې ته تعریض وي دې ته اشاره وي الله تعالی په دې کې ګناه نشته لري دا په مدته د عدت کې دنده کولای شي او اکننتم فی انفسکم او یا هغه چې پټه ساتي تاسو په خپل دلونو کې دا ضد د اعلان دی معنی دا شوله چې بالکل تصریح ونه کې او نه تعریض وکي بلکې په دل کې پټه اراده وساتي کړه دې زنانه عدت تیر شو نو زبر دې د نکاح به دې سره کومه نو دا دونه جایز دي او اکننتم فی انفسکم یا هغه چې پټه ساتي تاسو په خپل لونو کې علم الله انکم ستذکرونهن علم الله انکم ستذکرونهن دا علت دی لا جناح علیکم د فره الله تعالی وایي که په مدد د عدت کې د زنانو سره تاسو دا دوه کارونه وکړله یا په اشاراتو کې راغی د نکاح پیغام ورکئ او یا په دله کې پټه پخه اراده وساتئ چې ردی د عدت د تیریدلو نه وروسته زره دې سره نکاح کوم نو په تاسو باندې ګناه نشته لري ولی علم الله پوه دی الله تعالی انکم ستذکرونهن چې یقینا تاسو به یادوي دغه زنانه ولره یعنی هر یو انسان د زړه یو رغبت او میلان لري او د هغې د پکول په زړه کې یو خبره راځي نو هغه ډېره زیاته ګرانه ده نو الله تعالی وایي که په زړه کې هم کومه خبره راغلله پټه او یا داسې ده چې اس یو اشاره ته متوکلله نو دغه صحیح دي خو لیکن په موده د عدت کې دوه کارونه ناجایز دي ولاکن لا تواعدون ولاکن لا تواعدوهن سره لیکن وعده د نکاح به سره نه کوي سرن په پټه باندې لکه پټه ته پیغام ولېږي تعلق سره ځان له جوړ کې چې ګوره که عدت دې تیر شو زما نه علاوه د بل چا سره به نکاح نه کې ښځه مو سره په دغې باندې راضي شي واده او سره وکړي او سړی هم نو الله تعالی وایي دا ناجایز دی الا ان تقولوا قولا معروفا مګر که وایې تاسو وینا د شریعت مطابق چې هغه تعریض دی مخکې الا ان تقولوا قولا معروفا مراد د دې نه فيما عرضتم به من خطبه النساء دغه تی مراد دی هغه تعریض کولای شي یو پټ لوز به سره نه کوي ولا تازم عقده النکاح او م په خوي م مضبوطوي غټه د نکاح حتی یبلغ الكتاب اجل تر دې پورې چې ورسیږي عدت پرس کړل شوی اجل هو اخري نیټه خپلې ته دویم په عدت کې ناجایز څه شی دی ولا تازم عقده النکاح په عدت کې دننه نکاح کول شرعاً دا جایز نه دی او حرام کار دی دا زنانه سره نکاح تر هغه پورې نشي کولای یبلغ الکتاب او چور سیږي کتاب په معنا د مکتوب سره دی په معنا د پرس کړل شوی او اجل اخیری نیټه ته مراد ده نو نیټه مخکې بیان شول کنه څلور میاشتې او لس ورځې نو دغه عدت چې تیر شوی نه په مدد عدت کې دوه کارونه جایز شوله یو تعریض اشاره کول د نکاح او یا په زړه کې پټه پخه اراده کول چې د دې زنانه عدت تیر شو نو زه بردې سره نکاح کوم بیا یا کیږي یا نه کیږي خو لیکن ته اراده وکې نو دا دوه کارونه جایز دي دوه کارونه ناجایز شول یو پټ لوز به سره نه کې او دویمه خبره ولا تعظیم عقدة النکاح غټه د نکاح به تړیم نه یعنی نکاح به مضبوطه ویم نه تر دې پورې چې عدت پرس کړل شي ورسیږي اخیره نیټه ته وعلم پوه شي ان الله یعلم الله تعالی پویږي ما پی انفسکم په خبرو باندې چې تاسو په ځلونه کې دی په ضروه نو ویریږي عذاب د الله تعالی نه وعلم پوه شي ان الله غفور الله تعالی بخنه کون کې حلیم صبرناک دی په ضروه یا د هو ضمیر راجع دی الله تعالی ته نو په عبارت کې تقدیر دی اصل لسره په ضرو عقابه ویریږئ د الله تعالی د عذاب نه او ما پی انفسکم نه مراد غیر جایز تعلقات دي دویم معنا علما ذکر کړی دا پهذروه دا هو ضمیر راجع دی ما پی انفسکم ته نو غیر ناجا غیر جایز تعلقات د غنزان بچو ساتي و علمو پوه شي ان الله غفور الله تعالی بخنه کون کې رحیم حلیم صبرناک دی پدې کې تحذیر دی او په دې کې بشارت هم دی او دې ته مسله وای الایمان بین الخوف والرجا د الله تعالی نه به امید ساتي چې الله تعالی بخنه کوونکی دی او پحذروه دغه خوف شو الله تعالی نه ویریږي هم او د الله تعالی نه به امید هم ساتي نو دوه خبرې ذکر شولې عمر رضی الله تعالی عنہ وای زه د الله تعالی نه دومره زیات تیریږم او د الله تعالی نه مې دومره تمه امید ده که په قیامت کې دا وویل شي چې ټول خلق به جهنم ته ځي او یو به جنت ته ځي نو د الله تعالی نه مې دومره زیات امید دی چې دا یو جنتی به ځای ما او که الله تعالی د سی وای چې ټول به جنت ته ځي او یو به جهنم ته ځي نو د الله تعالی نه دومره زیات یریږم کې دی چې دا یو جهنمی ځای ما الايمان بین الخوف والرجاء فاحذروه واعلموا ان الله غفور حلیم مؤمن مسلمان به یریږي مؤمن مسلمان به داسې نه وي چې بس د جنت ټیکدار زه یم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قاری سي پسې ولاړ دی نو مسخوتن مونږ یې کاو او سوره یاسین په مانځ کې ولوسته دی آیات لراغه وم تازل یوم ایها المجرمون الم احد الیکم یا بنی آدم ټول شپه تیر شول امام سیب رحمت الله علیه په جماعت کې ناست دی جاړي سحر مؤذن ناغه اذان کوي بوډا سړی دی وای خدا وای ته څه کې سار شوی دی چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سر پورته کا نو دومره جړلیو چې ګیره مبارک یې ده اوخ کنه ډکه شوې ده اوخ کې ښکته بهیدلې دي د لمن نه ښکته بهیدلې دي او لاندې ځمکې هم دا لمده کړې ده هغه ته یې ولې دومره وجړل څه تکلیف دی راته نو هغه تکلیف راته دا دی چې ماښام د مسوتن په منځ کې توی کنه وي هغه اومه نو امام کم آیاتونه ولوستل نو د سورو د سورو یاسین آیاتونه ولوستل نو دا آیات په کې ولوسته ومتاز الیوم ایها المجرمون الله تعالی په قیامت کې اعلان کوي چې ای مجرمانو د غیر مجرمانو نه جدا شئ نیکان او بدن خلق به الله تعالی جدا کی نو اوس ما ته پته نشته لري چې زه په دې مجرمانو کې یم او که زه په دې نورو کې یم الایمان بین الخوف والرجا الله تعالی دې مونږ او تاسو د مجرمانو د ډلې نه وساتي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې وعلمو پوه شئ ان الله غفور الله تعالی بخنه کوونکی حلیم الله تعالی صبرناک دی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي پنځلسم حکم د امور د تدبیر منزل نه چې پاغي کې اصلاح د کور راتله او پاغي باندې اصلاح د معاشره راتله او په دې کې مسله طلاق قبل الدخول یو زنانه سره نکاح وشي نکاح وشوله شرعي نکاح و خو لیکن په نکاح کې مهر مقرر نشو او زنانه ته نزدېکت نه دی شوی واده لا نه دی شوی خاوند ورته مخکې طلاق ورکه نو اوس څه مسله ده شرعي مسله څه ده نکاح شوې ده شرعي نکاح شوې ده مهر مقرر شوی نه دی په نکاح کې او نږدېکت هم زنانه ته نه دی شوی واده لا نه دی شوی خاوند خپلې ښځې ته طلاق ورکړله نو الله تعالی په دې آیات کې د هغې حکم بیانوي زنانه له به متعه ورکړي او متعه څومره ده وروسته د هغې تفصیل کوم لا جناح علیکم نشته رې ګناه به تاسو باندې ان طلقتم النساء که طلاق ورکوئ تاسو زنانو ته ما لم تمسوهن چې نه یو ځای شوي تاسو د هغې سره د دې نه مراد جما ده نزدېکتو ته نه یې شوی نو په پراخه مال والا باندې قدره په قدر د پراخی د هغې باندې دی وعلی المقتر او په تنګ رزق والا باندې قدره په قدر د تنګستیا د هغې باندې دی نو وبکتلی شي که څوک مالدار دی نو ډېر خرچه دی ولور کی که مالدار هم نه دی نو لږه خرچه دی ولور کی په روایتو کې راغلی دی د ټولو نه ادنا اعلا چې دی مهر هغه یو دغه دی ولور کی د ټولو نه اعلی دا دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي اعلی دا دی چې غلام له ورکي او له ویند ورکي او ادنا د ټولو نه دا دی چې جوړه کپړې او پیزار د هغې سره لوپټه او صادر دا دی له وکي طلاق یې له ورکړله نکاح یې شوې ده خو لیکن په نکاح کې مهر نه دی مقرر شوی او بیا په دې کې لحاظ ساتل کیږي د چا د خاون د وسه علی الموسع په پراخه مال والا باندې قدر هو یعنی مالدار دی نو د خپل مالداري کار دی وکي په 15000 دی ول جوړه واخلي او دا غي سر دی سرمنو پیدار واخلي وعلى المقتر او په تنگ رزق والا باندې تنگ دست دی غریب دی قدر هو په قدر د طاقت داغي باندې دی په قدر د تنگستیا داغي باندې دی د په دې آیات کې د مخکې زنانه مقابل الله تعالی بیانوي مخکې دا مسله بیان شوله چې د زنانه سره نکاح وشوله او په نکاح کې مهر نه مقرر شوی بیا واده لا نه دی شوی نزدېکت نه دی شوی او زنانه له طلاق ورکړي اوس په دې آیات کې دا مسله بیانېږي یو زنانه سره نکاح وشوله په نکاح کې مهر هم مقرر شو هسې مثال به وایو یو لاک روپۍ مقرر شولې یا دو تولې سونه پکې مقرر شوله وس خاون زنانه ته نزدېکت نه لري کړی د واده نه مخکې مخکې له طلاق ورکړل نو نیم مہر دا لازمی نیم مہر پر خاون باندې دا لازم دی نو یو لاک روپۍ وي پنځوس زر روپۍ بوله ورکوي دوه تولې سونه ده نو یوه توله سونه بوله ورکوي و ان طلقتموهن او که طلاق ورکړل تاسو زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د یو ځای کېدلو نه ستاسو د هغې سره وقد فرضتم لهن فریضه او مقرر کړی وی تاسو د غیر پر مہر مقرره په نصف ما فرضتم نو لازم دی په تاسو باندې نیمه د هغه مہر نه چې تاسو مقرر کړی وی نیم مہر د باندې لازم دی الا ان يعفونا مگر که معافي وکړي دغه زنانه او يعفو الذي بيده عقدة النکاح او یا معافي وکړي هغه کس چې په لاس دغې کې غوټه د نکاح ده په لاس دغې کې اختیارات د نکاح دي که هغه معافي وکړي د دې څه مطلب دی خاوند څنګه معافي کوي په دلته کې خو مهر حق د ښځې دی نو خاوند څنګه معافي کوي نه په آیات باندې ځان پوهه کوي د دې مطلب دا دی دوه صورتونه دي خاوند دی د یو زنانه سره نکاح وکړل یو سړی دی په نکاح کې مهر مقرر شو واده لا نه دی شوی واده لا نه دی شوی او مهر نه دی ورکړی دی زنانه دی زنانه له مهر ورکړی نه دی نو اوس چې کله ول طلاق ورکی نو دا خزر لپاره دا جایز دی چې د نیم مهر مطالبه وکي خدا سی وای چې مال خدا سیم طلاق راکړله او واده شوی نه یم بس ما د تا دا نیم مهر خپل ماپ نه دی ورکوي او یا په ولذي بیره عقدۃ النکاح د دې مطلب دا دی چې خاون نکاح وکړه د زنانه سره واده لا نه دی شوی او مهر مقرر شوی دی اوس واده لا نه دی شوی د واده نه مخکې ټول مهر ښځې ته ورکړه واده لا شوی نه دی خو واده نه مخکې مخکې زنانه ته مهر پوره که یو لاک روپۍ یو لاک روپۍ له مخکې ورکړي دي یا دوه تولې سونه او سه ته ورکړي دي نو اوس د خاون په دغه مہر کې نیمه حصہ واپس کیږي چې دا زما زما حصہ واپس راکړه ځکه چې واده خو ونه شو نو زما دا نیم مہر مال واپس راکړه خدا سی وته وای چې بس مې راکاو مار ته ماپ کړی دی نو او یا په ولذي بيدیه عقده النکاح دا په هغه صورت کې چې رواده نه مخکې مہر ورکړی الا یعفونا مگر که مافیو کې دغه زنانه او یعفو الذی او یا مافیو کې پریک دی خپل حق الذی هغه کس خاوند تی مراد دی بیا دی چې بلاست هغه کې عقدۃ النکاح اختیار د نکاح دی غټه د نکاح ده و ان تعفو اقرب للتقوا او که تاسو معافی کوئ نو دا ډیر زیات نږدې دی تقوا پرهیزګارۍ ته که ښځې له مهر نه ورکړی بس هغه دی خاوند ته معاف کی واده خو سیم نه شي او کړي خاوند یې خځې له مهر ورکړی نو اوس په څه شرمونه جوړی چې زما مهر واپس راکړي بس ما پې کوته وانت وانت پو کما پی کوي تاسو اقرب د ډیر جت نږدې دي لتقوا لحصول التقوا د پاره د حاصلولو د پرېزګارۍ ولا تنسوا الفضل بینکم او مهراوي مپرېګدې مهرباني کول د یو بل سره طلاق ورکل خدله وس ټول عمر د یو بل سره دښمنی یعنی مکوي اکثر علاقو کې داسي په کورانو په نسبونو کې داسي یو زنانه له څوک طلاق ورکی نو هغه دوه کورنۍ بیا یو بل سره ورانی یو بل باندې سلام نه کوي یو بل منځ کې اختلافي جګړې کوي شرونه کوي یو بل سره ولا تنسوا الفضل بینکم مهروي مهرباني کول د یو بل سره نو یو مهرباني خدا مخ کیده خاون ټول حق د مہر او توس پاری دام ډیره خره که خزر نه ور کړي خزا او توي چې مار تم اپ کړي دا مهرباني ده دا وسه نور رښتې دي یو بل سره مسلمانان خو یې کنه نو یو بل سره احسانات مې راوي ان الله بما تعملون بصير یقینا الله تعالی په هغه عملونه باندې تاسو کوي لیدون کړي حافظو علی الصلوات و الصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين د آیات کې الله تعالی شپاره سم حکم ذکر کوي د احکامو د تدبیر منزل نه او بده کې مسله د حفاظت د منځونو ده ربط لما قول سره داري مخکې آیتونو کې الله تعالی بیان کړل ډیر مسایل چې هغه متعلق د زنانو سره نو هسې نه چې ټوله ورځ د زنانو په مسایلو کې مشغول او اهم عبادت چې مونږ یې دا د نه پاتې نشي زیات هم داسې کله چې په کور کې مشکلي د زنانه او د نارینه د ښځې او د خاوند د بچی او دغه سي د مور نو په دغه وخت کې د زنانه نه او دغه سي د نارینه نه د الله تعالی حق چې نور احکام دي د الله تعالی مونږ دي نو پاږي کې کمی او زیاتې خامخ راځي الله تعالی وای داسې مکوي په داسې وخت کې به مونږ ته زیاته توجه کوي دویم روایت تر ما قول سره ده دی مخکې الله تعالی حقوق العباد بیان کړل د بندګانو حقونه چې د دې باندې عمل وکړي محافظت یې وکړي الله به ناراضي شي نو دې آیت کې الله تعالی وایي چې الله تعالی حقونه هم کوي الله تعالی به ناراضي شي نو مخکې حقوق العباد او حق د الله تعالی حافظو علی الصلوات همیشګری کوي همیشواله کوي په ټولو منځونو باندې او صلات لوسته او خاص کر په هغه منځ بینځنی باندې او قوم لله قانتین او درګي الله تعالی ته قانتین تابعداري کوونکي و حافظو علی الصلوات د ټولو منځونو همیشواله کوي نو بعض خلک داسې پر معاشره کې جمعه ګل سی و او بعض پکې داسې اختر ګل سی و او بعض پکې مازیګر ګلی او بعض پکې ماخام ګلی نو هر منځله نه دی جمعه ته بلکې د جمعې منځله جیب کې زیاته او بعض پکې اختر منځله ورشي او بعضی مازیګری کې چکر ولګی جوړې دي جمعه ته په کې مرشم او بس د پریس یو سړی سره می کار دی او لکه سبزی بم لري بازار نه راوخلو نو ډیره پارازي او بعضی کې خالی سغبل شند کی وای زه وای زه چې انسان هم نول ندم دا خر د غوای دی زکه درځي دا یو سړی غوای براته جمعه ته نو ګندګي به کوله محله والا او تویر کده غوای دی لک تړه ودا په مخه دی دغه تراځي جمعه تراځي وای دا غوای د ذکر راځي چې چې انسان هم نول نه راځم خو دا غوای د کنه ذکر راځي نو باز یې کې دغه و صلات الوسطا او خاص کر په په مون منځنی باندې صلات وسطا د وسطا دوه معنی په دې کې هم پسرینو کړی دي یو د استان مراد په معنا د مختار غوره سره او خاص کر غمون غوره دویم معنا علما ذکر کړی دا وسطا په معنا د منځنی سره دی په دې کې محدثینو مفسرینو ولس اقوال بیان کړی دي ولس تفسیرونه دي پرې کې چر دې څه مطلب دی وس صلات الوستا د ټولو نه اسان پکې دا دی چې مراد درې نه مازیګرې مونږ دی د مازیګر مونږ مراد دی او دغه په صحیح حدیث مرفوع سره ثابت دی نو بس نور تفسیرون ته بیا څه ضرورت دی وس صلات الوستا او خاص کر اغه اغه مونږ منځنه د مازیګر مونځ منځنی دی ځکه دوه مونځونه ترې مخکې تیر شوي دي د ماسپښین او د سهار مونځ او دوه ترې وروستني دي د شپې مونځونه نو د ورځې مونځونه ترې مخکې دوه تیر شوي دي او د شپې مونځونه ترې وروسته را روان دي د ماښام او د ماسخوتن مونځ والصلاة الوسطی او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مازیګر مونږ چې چانه قضا شو په کأنما وتر اهله و ماله ګویا کې رده ټول اهل او عیال تباہ و برباد شو د مازیګر مونږ دومره زیات فضیلت لري خو لیکنه افسوس دا دی چې مؤمنان مسلمانان درې نه غافل دي او قوم لله قانتین او ودرېږي الله تعالی ته تابعداري کوونکي او قوم لله قانتین دا یو رکن شو د مانځه لپاره قیام نو بغیر د عذر شرعي نه په ناسته باندې فرض منځ کول دا شرعاً صحیح نه دي نه لري جایز کیږي نه وقوموا لله قانتین د قانتین څه معنی ده نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې وایي قنوت په قران کریم کې چې راغلی دی په معنا د اطاعت سره دی په معنا د تابعدارۍ سره دی نو معنا دا شوله وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله تعالی ته تابعداري کوونکي امام مجاهد رحمت الله علیه معنا کړی د قنوت په معنا د خشوع سره دی وقوموا لله قانتین ودرېږئ الله تعالی ته عاجزي کوونکي په مانځه کې داسې ودرېږه حدیث کې راځي چې مون په داسې طریقه باندې وکړه صلات مودعین ګویا کې ته رخصتېدونکی د دنیا نه ته رخصتېدونکی لکه دا چې د اخرې مونځ نو کله چې اخرې مونځ نو بیا به خامخا په توجه سره دغه مونځ کې امام شعبی رحمت الله علیه معنا کړی دا قوم لله قانتین قانتین په معنا د توع سره دی ودرېږئ الله تعالی ته په خوشحالۍ سره بعضې خلک دا مون داسې کوي لکه چا چې پسې لوړ راغیستی یو په هغه لوړ باندې ځغلی په زور باندې بي کوي نه الله تعالی ته چې ودرېږې په مانځه کې نو په خوشحالۍ باندې ودرېږه چې زه الله تعالی ته ودرېږم او مونځ دا ډېر عجیبه عبادت دی دا مخکې مې ورته ویلي علي رضی الله تعالی عنه به چې کله مانځه ته ودرېده نو رنګ به متغیر شو بلکل به مخ بدل شو رنګ به بالکل بدل شو چا به تی پښتنه وکړه دا ولی وې زکه زه د رب العالمین زه د لوی بادشاه مخ ته ودرېګم د لوی بادشاه مخ ته ودرېګم عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وقوم الله قانتين ودرېږي الله تعالی ته قانتين معنی دا چې طول القیام ته مراد دی چې اوګد قرات کوونکې په مانده کې په قلار قلار باندې مونږ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جماعت کې ناست یو کس راغی زر زر مونږ کا ټک ټکې مونږ ته وي ټک ټکې بس کته کېږه برکېږه لکه لکه یو بانګی د چرګه د هغې ته دغه واچې دانې ته واچې هغه په زر زر ټونګي وهي او هغه وخوري داسې مونځ الله تعالی نه قبلوي نبی علیه الصلات وسلام ورته ویل ارجع فصلی فانک لم تصل مونځ که مونځ نه دی کړی دغه مونځ نه دی قبول شوی بیا مونځ که بیا یې وکړه بیا راغی د نبی اسلام خوره نبی اسلام ته مونږ وکړه مونږ نه دی کړی په دریم ځل بیا وکړه نبی اسلام ته بیا وې مونږ وکړه مونږ نه دی کړی دا مونږ صحیح نه دی او دا یقیني خبره چې زمونږ او تاسو د مونږ نه باغه خمونځ کړی وې دا الله پیغمبر دینه ماته خه طریقه نه معلوم بله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته طریقه وښودله په قلاره به ودرېږي تکبیر به وي بیا د هغې نه بعد چې کله رکوع کینو حتی تستوي راکعا حتی تطمئن راکعا پر روایت کې راغلی رکوع به څنګه کې داسې رکوع وکې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې رکوع کوله چې ډک جام د اوبو په کې ښودلی شو هغه ته نه تویده ولی سر او شاته حصہ د انسان دا بالکل همواره کړل شي بیا به نیغ پاسې ودرېږي تر دې پورې چې هډوکي خپل خپل جوړ ته واپس شي بند ته واپس شي حتی تستوي قائما په حدیث کې راغلی بیا ولاړ شي سجدې له نو سجده او په بهترینه طریقې باندې وکي بیا د دوه سجدو په مینځ کې بخښه کینی نو قوم لله قانتین اوګد منځ کول یو بل معنا هم په سرینو بیان کړی د قانتین په معنا د عابدین سره دی ودرېږئ الله تعالی ته عبادت کوونکي او یا بل معنا ذاکرین ودرېږئ الله تعالی ته ډیر ذکر کوونکي په مانځه کې دا لازم نه چې صرف سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی بس درې درې ځله وایه هغه هم چې ښکته کېږي نو یو ځل په ښکته کېدلو کې وایي او بیا چې راپورته کېږي یو ځل په راپورته کېدلو کې وایي او یو ځل چې برابر ټیټي نو په دغه وخت کې وایي نه نه داسې مونځ الله تعالی نه قبلوي نو قوم لله قانتین دا ډیر شمانه شولې ودرېږي الله تعالی ته تابعداري کوونکې دویم ودرېږي الله تعالی ته خاشعين خشوع عاجزي کوونکې وقوم لله قانتین ودرېږي الله تعالی ته په خوشحالۍ سره چې خوشحالي کوونکې په مونږ باندې به مؤمن مسلمان خوشحاليږي او څلورم معنی وقوم لله قانتین ودرېږي الله تعالی ته چې اوږده اوږده منځونه کوونکې بیا یو جمع ده د جمع مونږ دی او بل ځان لمونږ دی نو د جمع مونږ کې ډیر زیات توالت او غدواله هم نه په کار چې مقتدیان ډیر زیات تنگ نشي وقوموا لله قانتين ودرېږئ الله تعالی ته قانتين عبادت کوونکي او ودرېږئ الله تعالی ته ذکر کوونکي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو بل مانم کړی ده ودرېږئ الله تعالی ته دعا غوښتونکي په مانځه کې د الله تعالی نه دعا وغواړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نه پل منځ کاو نو کله به چې آیات د جنت راغې د الله نه جنت پکې وغوښته کله به چې د جهنم تذکره راغله نو دا غینه به پکې امن وغوښته او قوم لله قانتین ودرېږي الله تعالی ته عاجزی کوونکې تابعداري کوونکې په ان خفتم پر رجالن او رکبانن پیدا امنتم فذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون عربه تیر مخ کې سره داره مخ کې آیات کې د قیام مسله بیان شوله چې قیام په مانځ کې فرض دی اوس الله تعالی ذکر کوي حالت د عذر چې کله د باندې یره وه د دشمن یره ده درندگان دی سیلاب دی یا د دشمنان د باندې راځي د جنگ ټیم دی نو بیا که په په ناس په ولاړه باندې مونږ نشو کولای که په سورلۍ باندې سوري قبله طرف ته مخ وی او کنه ک په ناسته باندې ک په هر حالت کې نو بس بیا مونږ وکړه په ان خفتم نو کېری د لې تاسو پر رجالن نو په سلو رجالن او کای تاسو مونږ چې پیاده رواني او رکبان نه سواره په اذا امنتم نو کله چې په امن باندې شي په اذا امنتم دو مطلبونه دي په اول کې یره ده او بیا غیره ختم شوله دوی معنی په اذا امنتم د اول نه په امن کې پذکر الله یادوي الله تعالی لره تذکر الله مراد درې نه مونځ کول دي کما علمکم ما لم تکونو تعلمون په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته ښودلې ده چې تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی کما علمکم ما لم تکونو تعلمون د دې معنی دا ده چې په عام د امن په حالت کې کوم مونځ دی نو بیا په هغه حالت باندې مونځ وکړئ او د آیات دلیل دی په دې باندې ما لم تکونو تعلمون الله تعالی تاسو ته ښودنه کړې ده تاسو په هغې باندې نه پوهېدلی الله د تخودنه کړی ده په وحی جلی سره یا په وحی خفی سره نو دا آیات دلیل لې په دې باندې چې د مونږ تفسیری طریقه دا به قرآن او د حدیثو نه زده کې په دې پسې به قرآن ګوري په دې سه په دې پسې به احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم ګوري والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیه لازواجهم والذین یتوفون منکم او کسان چې اوپات کړل شي مړ کړل شي من کوم ساسونه او زرونه ازواجه او پرېګ دی بیبیانه وصیت الله ازواجه وصیت دیو کې د پاره د بیبیانو خپل متان ال الحول سامان او پیدې دی ورکړل شي هغه ته تر یو کال پورې په دې آیات کې ولسم حکم ذکر کیږي د احکام د تدبیری منزل نه ولسم حکم دی هغه دا دی په باره د احسان کې د زنانو سره هغه زنانه چې خوندانه پات شوی دي کونډې دي نو د هغې سره ډېره زیاته ګزاره وکړي والذین توفون منکم کسان چې ملک لې چې تاسو نه مخکې مې ته ویل توفی یو شی پورا غستل نو کله چې انسان مړ شي نو هغه خپل عمر پوره کی دغه سه کم رزق چې ته مقرر شوی نو هغه پوره کی و یذرون ازواج او پرېږدي خپلې بی بیانې وصیت لی ازواجهم نو وصیت دیو کې لپاره د بی بیانو خپل متاعن چې سامان به ورکېدلی شي دیو ته ال الحول تر د یو کاله پورې کله چې یو سړی وفات کیږي نو په خپل زندګۍ کې دا وصیت وکړي خپل زنانو ته چې زما د وفات کېدل نو ورستو زما په دې کور کې و یو کال اوسېږئ او تاسو ته به زما د مال نه خرچه درکړی کېږي نو که زنانه بیا خپله خوښه ده که دا قبله یو که نه قبله او یا یو سړی وفات کېږي نو د مرګ نه مخکې دا وصیت وکړي خپلو ورثو ته یې وصیت وکړي چې زما دا کور والا زما زنانه زما د مرګ نه وروستو تر د یو کاله پورې زما د کور نه وینه وباسئ زما د کور نه وینه وباسئ او خرچه به ته هم ورکوئ اوس د دې څه مطلب دی دې ده کې الله تعالی ویل متاع الحول وصیة لازواجهم بمتاع الى الحول اصل لسې دی چې پیدې به ورکړلی شي دیو ته تر د یو کاله پورې نو مخکې آیاتونو کې خو ذکر شوله الله تعالی دغه ویل چې یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشره څلور دیرش کې مخکې دغه ویل شول څلور څلور میاشتې او لس ورځې عدت دی اوس دلته کې الله تعالی وایي چې تر یو کال پورې به د خاوند په کور کې وصیت ورته وکړي او خرچه به ورته ورکړی کېدلی شي نو په دې کې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه نه نقل دی امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړلی په کتاب التفسیر کې وای دا آیات منسوخ شوی دی پرې مخکې آیات باندې په ابتدا د اسلام کې دغه سیوا کله به چې یو سړی وفات کېده نو وصیت یې کاوه چې زما دا زنانه به تر د یو کاله پورې زموږ په دې کور کې اوسېږي خرچه به ورته هم ورکوئ بیا دغه دویم حکم راغی څلور میاشتې او لس ورځې نو دا نور چې دی د څلور میاشتو د لس ورځو نه د علاوه چې کوم پاتې دي اووه میاشتې او شل ورځې نو دغه منسوخ شوی دی بس دغه نشته دی دویم قول له علماو دا دی چې دا سلور میاشتې او لس ورځې د عدت لازمی دی دغه فرض دی د دین اضافه که خزه د خاون په کور کې ناسته ده ژوند تیری نو دا استحبابي حکم دی تر د یو کال پورې هغه ته خرچه ورکړي کې د خاون د مال نه نو دغه بالکل صحیح ده خو دا استحبابي حکم دی او دا قول ډیرو مفسرینو غوړه کړی دی دا ډیره ښه خبره ده متاعا الی الحول پیدې به تور کې سامان د پیدې به تور کړی شي ال الحول تر د یو کال پورې متاع نه مراد نفقه ده او دغه سي د متاع نه مراد لباس ور کول دي نور احسان سره کول دي غیر اخراج نه به وستل کیږي وستل کیږي ونه په ان خرجنا نو کداغه زنانه اوتلې په خپل ورستو د عدت واجبانه دا ټکی او پکې وای د خاوند د کور نه وتل وروسته د وفات کېدلو د خاوند نه چې لس ورځې او څلور میاشتې نه پوره شوې نو دا ګناه ده نه به وځي مخکې د هغې مسله مونږ بیان کړله اوس یو زنانه د خاوند وفات شو څلور میاشتې لس ورځې تېرې شولې او دینه علاوه بیا د خاون په کور کې نورنۍ ساریږي بلکې وځي نو بیا صحیح ده بالکل په این خرج نه کوتلې د غزنانه ورستو د واجب عدت نه چې هغه سلور میاشتې او لس ورځې دی پلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما فعلنا په هغه کارونو کې چې دوی کوي په انفسین نه په واره د خپلو ځانونو کې مراد درې نه ده بل چا سره په شرعي طریقه باندې نکاح کول دی وای بس نه سارېږم یو کال د خاون په کور کې نور نه سارېږم څلور میاشتې او لس ورځې وشولې دغه عدت یې تېر که او په دې کې احسان د ټولو مطلقو سره په کار دی متعور کول هغې ته په کار دی مخکې هم دا پک دا مخکې ذکر شوی او په 206 درشم آیات کې ذکر شوی او متعهن علی الموسع قدره علی المقتر قدره مخکې خدای ځل بیان شو متعهن الته کې یو قسم مطلقه وه غیر مدخول بها هغه زنانه چې هغې ته طلاق ورکړلی شي او د هغې سره نزدېکت نه شوی نو د هغې مسله مخکې بیان شوله اوس الله تعالی ذکر کوي عام مطلقي نزدېکت سره شوی دی نه دی شوی هر قسم چې ده خو چې طلاق یې کړله نو د هغې سره لږ احسان وکړه وللمطلقات او د طلاق کړی شو زنانو دپاره متاع بالمعروف سامان د پیدې ورکول بالمعروف د عرف مطابق بالمعروف د عرف مطابق او مخکې مونږ ویرله چې اعلا دا ده چې هغې ته غلام یا ویند ورکړل شي لپاره د خدمت او ادنا دا ده کم نس کم یو جوړه جامې یو جوړه پیزار دیو ته وکړل شي حقا علی المتقین دا حق لازم دی په متقیانو باندې علی المتقین پرهیزګار دي دا الله تعالی نه یریدون کړي نو هغه دې په دې باندې عمل کوي کذالک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تعقلون دې آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي د پاره د عمل کولو په تیر شو احکام باندې الله تعالی چې دا څومره احکام را لګری دي نو په دې باندې عمل وکړي ستاسو د د مؤمنانو مسلمانانو د کامیابی راز د مؤمنانو مسلمانانو د کامیابی راز په دې کې چې د الله تعالی په دین باندې عمل وکړي د الله تعالی په نظام د الله تعالی په قانون باندې عمل وکړي نو په دې کې د سره کامیابی ده کذالک یبین الله دغه سی بیانې الله تعالی تاسو ته کذالک لکه څرنګه چې الله تعالی دا تیر شوی احکام تاسو ته بیان کړل نو دغه سي الله تعالی نور احکام هم تاسو ته ډیر بیانوي آیاته خپل احکام لعلکم تعقلون دې لپاره چې د عقل نه کار واخلئ سوچ فکر وکړئ او خپل ژوندۍ مطالعه کړئ چې مونږ په کم طرف باندې روان یو مونږ د الله تعالی دین منلې دی او که مونږ د الله تعالی دین نه منلې کذالک یبین الله دا سی بیان الله تعالی تاسو ته لکه سرنګ چې تر مخ کې احکام بیان کړل نور احکام هم د الله تعالی بیان لعلکم تعقلون دیر پاره چې د عقل نه کار واخلئ